قبل سره هر کله چې الله تعالی د دې حقیقت حال ذکر کړي د منافقانو چې دې د مؤمنانو سره څنګه رویه را د خپل شیاطینو د خپل رؤسا او سردارانو سره څنګه معامله ده نو دا غي نرستو عقبه هدا رستو راول په ضرب مثل سره یې نرستو ورلا عقبه به ضرب المثل یعنی ضرب مثل د دین رستو راول یعنی مثال اوس رستو ذکر کړي اول نه خدای خلکو کردار ذکر کا کنه اوس مثال ذکر کړي زیادت فی التوزیع والتقریر د وجه زیادت فی التوزیع والتقریر نه ځکه مثال سره شي کې ډېر وضاحت راځي او تقریر راځي لکه مثلا فاعل ستوي ما اسند الیه الفعل علی جهه قیامه به او بیا وای ضرب لکه زید په ضرب زیدون کې وای نو په دې سره څه شی راځي لکه خو وضاحت فانه اوقع فی القلب زکه دا مثال ضرب مثل چې راشي نو دا ډیر اوقع فی القلب اقمع للخزم څه مطلب دا دا او للخزم الالد شدید دا ډیر اقمع بخکندی کوونکې د هغه خصومت شدیده خزم علد یعنی هغه خصومت شدیده هغه خصومت دا خصم و خصم و نو خټکه به خصم الستا سوري کې څنګه لفظ دی خصم او کنه دلته خصم دی چې دا مسته وي خصم الت اغا سخت خصومت نه پاغه سره داغه ختمون کې شعر کې مثال ذکر کې توجه راکول اگر رفتار کوم ډیر ښه نو هغه ختم علت هغه جګړه چې هغه ډیر سخت جګړه هغه د پاره د اقماع اقماع څه مطلب یعنی د بیخ نه وباس لانه یوریک المتخیل محقق زکه دا ضرب مثل کې دا کاری چې دا ته متخیل شي چې کوم شی متخیلی خیالي هغه ته محقق ثابتې او که یو شی امر معقولی نو د مثال په ذریعه سره تا ته څه شي کې محسوس معقول نه محسوس جوړ کی انا متخیل نه محقق جوړ کی ولی امر ما د وجر دی امر عظیم نه ډیر الله ذکر کړل په خپل کتاب کې امثال وفش وفش فی کلام الانبیاء اپ کلام د انبیاء کې دا مش او د حکماو کې دا مشهور دي یعنی دا ضرب مثل مثالونه ذکر کول نه دي په کلام د انبیاو کې او په کلام د حکماو کې د دانشورانو کې هم د قشان ذکر او تذکره کیږي نو د دې وجنه خبره ذهن کې خرازي نو د دې لپاره په کلام د انبیاو کې په کلام د حکماو کې دا ډېر مشهور معروف دي مثل په اصل کې په معنا د نذیر سره مثل په معنا د چا سره د نذیر سره مثل او نذیر کې دا یو فرق کنه چې هغه مثلا مثال د شی هغه د افراد ور شی نه ایزاح الجزئی ایراد الجزئی لایزاح الکلی بحيث يكون من افراده او نظیر کدای چې ایزاح د جزئی د وضاحت ته کلی د پاره خو چې د افراد نه نه لکه تو عمر په ضربه زید عمرن کې منسوب دی دسه لکه نفسن چې په توابه زید نفسن کې څه شی دی دا منسوب دی دا نظیر شو ځکه هغه تمیز دی او دا څه شی مفعول دی د خدای غیر جنس نه نه دی او مثال دی ته چې اراد الجزئی لزاح الکلی بحيث يكون من افراده پوښ کنه نو دې ته سوي لکېږي چې د افراد لري نو بیا ته سوي لکېږي اغه لکه مفعول ستو وي دا تعریفو کې راستي وي ضربه زید عمران نو د عمران وس ایراد الجزئی لزاح الکلی او د افراد نوم دی نو دې ته سوي لکېږي نو یو ته مثال ویل کېږي او بل ته سوي لکېږي یو ته نظیر ویل کېږي او بل ته سوي لکېږي مثال ویل کېږي نو دا مثل په اصل کې نظیر دی یو قال خلق وای مثل مثلا یعنی په سکون د سین په فتحې سره او په کسر سره مثل د دې د سیمې لکه شبه او شبه او څه شی شبی ثم قیل للقول السائر دا خو اصل کې دی ته ویل کی ثم قیل بیا دی ویل بیا ویل شي دا هغه قول د پاره للقول السائر الممثل المضروب بمورده مضربو به مورده ثم قيل بیا ویل شوی دی للقول دا غ قول د پاره السائر چې هغه قول السائر یعنی مشهوري او ممثل مضرب ها د مورد سره مضرب د چا سره د مورد سره ګورو یعنی ته دا دغه نه مضرب معنی یعنی چې په دې کې دا کلام زم زله سکیږي ادا کیږي د مماثلی د چا سره د مورد سره چې اصل کې دا کلام کم ځای کې شي تاسو پوه شئ کنه د دې داسې مثال نه لکه تاسو ویلو کنه هغه رمیت من غیر رامین رمیت هذه رمیت من غیر رامین یا رب رمیت من غیر رب رمیت من غیر رامین دا خلک هغه ځای کې وای کنه مولانا هغه کس چې ویلو چې یاره که الله دا کارو که غب غب مقام باندې به بقره وحشیه څه کومه د کومه او ډېر زری نشان ډېر نشان باز او خطا کوله به زوی و سره لاړ دا زوی چې ناش وي ولې بابا دومره خپای بیا قریب ځانې وجلې وي چا ولې خطا کومه هغه چې دس بدق یو یې خطا که په بلې بدق ځای باندې اوسې وشته ناغه ته بچی آرام یتم من غیره دا وشتلو شو خو د وشتون کې د لاس نه ونشو دا وشتلو شو خو دې کې داسې غرابت شانه چې وشتن کې نشته وشتل څنګه وشو کنه نو دا بیا خلک را غځې کې وای نو دا دا غځې کې وای لکه یو دی ډیر مشکل سوال هغه تاسو ته ممتاز نه وکم ا ممتاز مال جواب راکړي او هغه اتفاقا صحیح نو زه وته امرام یا تم من غیر نو دا وس مثال له دا وس شعر مثال مثال څنګه ری هغه مشهور خبره چې ممثل هغه مضرب دا هغه مضرب مضرب دا ته وي خره اوس نه چې پکې وي او د مشابهه رچا سره د مورد سره مورد سو کو هغه د دارنګ یو سړی او کارو کې داغه توقع نشي کېدلې وای کی نو خلک دا څه قسم خبره کوي څه پوه شو کنه دا د اوس نو هغه مثال ابو ابو دا سړی چې واده کړو په دې خبرې ابو دا سړی څه کړو واده نو بیا چې واده کړو وړو نو وړي کې څه کړو واده کړو نو بیا غ جنې اپیغله جنې واغه بوډا سړیو منځ کې نسبت تضاد ټیک شو کنه چې کله بیا ته طلاق وخته یا غ طلاق ورکړ طلاق ورکړ ته لاړ یو ډیر غریب سړی وکړ یو ډیر غریب سړی وکړ هغه غریب خو یو ځای چې ته زړه شو یاره د غراوړې سپای پکار دی ایو ورشه دا بوډا نه راوړه کنه بوډا خو پي ورکولې شي نور خو پاکي سنشته کنه خپل پي خو نشته خو د شي پي په خدر کی کنه نو چلان مثال په تور باندې هغه ته وې وی الصيف ضيعتي اللبن ٹھیک شو وړي ضایع کړل دي تعالی را پي یا ضيعتي اللبن في الصيف په صيف کې دغه دغه څه کړل دي نو مطلب دا دی چې هغه وخت کې طلاق اغستیو کنه نو دا چې څوک یو موقع مس کی کنه هغه ته بیا خلک د څه قسم خبره کوي چې یاره تا بس پغه دغه کې دی نه پې دی په وړي کې څه کړل دي ضایع کړل دي کنه نو بهر حال دې ته اوس ویل کېږي مثل نو هغه قول سایر ته وای هغه قول چې هغه څه شي سایر سایر سمانه مشهور اولا درب الا ما فی غرابه ما هغه دې کې او په بیانې کې چې پای کې څه شي کنه هغه قول چې پای کې څه شي غرابه دي دا نشي بیانې دلې مگر هغه دې کې چې پکې غرا الا مگر ما فيه غرابه چې په قول کې څه شي کنه غرابت ولذالک د دې د وجنه حفظ علیه من التغییر دي کې تغییر نشي راتللی امثالو کې څه شي نشي راتللی تغییر نو اوس مثال په تور باندې ممتاز مولوی سبی او موقمس کې زبو تبیا وې مچ زویا تی زبو تبیا د مؤنث څخه غوې ما د مذکر باندې وې ما یا تاسو ټول یو پیدا یو دغه هغه څه شي کوي زایا کړه زبو تاسو تبیا د سینه مچ زویا تم نه زویا تی هم د څه ټکی به مونږ وایو په امثالو کې څه شي ناراضي ولذالک د دې د وجنه حفظ علیه من التغییر په دې حفاظت کړي شوی ر د تغییر نه بیا استعاره شعر د لفظ مثلا لكل حال اے نو اول خدغه ته وای کنه اصل کې خود نذیر په معنا ده کنه یعنی مثل په اصل کې څه شعر کنه په معنا د چا سره د نذیر سره کنه خودم را فرق دی پکې بیا ویل شي قول سایر ته بیا استعاره شعر د هر حال یا قصې یا د چا د پاره د صفت چې داغه د پاره شان او پدی کې او غرابتي پکې تصحیح لکه مثل الجنه التي وعد المتقون صفت ته جنت هغه جواده شعر چاته نه حال د جنت هغه جواده شعر چاته نو دلته کې اوس ګوره مثل په معنا د چا سره دی د حال سره ولله المثل الاعلى د الله د پاره غټ صفت ته بیا اطلاق په چا باندې کیږي په صفت تاسو پوه شئ کنه اول معنا معنا دا دا حالهم د دې هغه حال چې عجيبه الشان دی معنا دلته کې دا را اے مثلهم کما مثل الذي دلته کې دا مثل په معنا د حال سره دی نو مثلهم حال دی دی یعنی حال عجيبه الشان دی دی که حال من استوقد نارا او هم هم جمع راغل او مخکې الذي څه شی دی کنه هغه واحد دی دا والی نو دې راغې وی الذي بمعنى الذي په معنا د الذين سره دی الذي په معنا د چا سره دی مثلهم کمثل الذين مثلهم کمثل الذين کمثل نو الذي په معنا د الذين سره سوال د دې مثال بل ځکه خول شاو وخستم کالذي خازو یعنی دلته مال الذي په معنا د الذين دی الته مال الذي په معنا د چار الذين دی خو الته مفرد دی دلته کې خوستما خاذو جمع خدا الک مرجع د ضمیر سو کې ها فی بنو کا وګرځه مرجع د ضمیر دا فی بنورهم کې دا وګرځای او که مرجع منافقین وګرځه کنه الته کې نو جواب شي چې الذي په معنا د چاره لکه وخستم کلذي خاذو کې چې الذي په معنا د چاره وانما جاز ذلك جائز دی دا ولم يجوز نه دی جائز وضع د قائم موضع القائمين دا دا پر سوال کوي حاصل د سوال ادارې کنه حاصل نه ده کنه چې عجیب خبره ده القائم او القائمین کې الف لام موصولی دي کنه دي دي کنه نو القائم د القائمین په ځای باندې نشي مستعمله دي حالانکه دواړه شریک دي په واسطون کې خو القائم د القائمین په ځای نشي قائمې دي او الذی د الذین په ځای قائمې دي شي دا وایي ته وایم مسلمونی څه پوه شو یعنی القائمین په ځای من القائم ویل شو نه او د الذين په ځای منګه دا والی پوه نه شو دا ولې منګه الذي د الذين په ځای ویل شو او القائم د القائمين په ځای نو دی وای ولم يجوز نه دی جائز وضع القائم په ځای د القائمين لانه غیر مقصود بالوصف سی لانه ها بل مقصود الجمله التي هي سلته وهو وصله الى وصف المعرفه بها د الذين چې کله راشي کنه مولانا نو د مقصود نه او القائم او القائمین دواړه مقصودی نو ځکه د القائمین په ځای باندې القائم نشي ویلې په خلاف د الذين نه چرته چې الذين راشي الذي راشي کنه د مقصود نه مقصود دا چې مخ یو معرفه ذکر شي او رستو نکره ذکر شي هغه نکره کې صلاحیت نه چې هغه وصف د چا چې د معرفه نو الذين به سره ټچ شي کنه سب شي سره نو چې دا سره ټچ شو نو دا به صفت جوړ شي نو دا یو وسیله ده د ربط د صفت د چا سره د موصوف سره نو ځکه مونږه الذي وایو ځکه دا مقصودی شی نه دی په خلاف د چا نه القائم چې د القائمین په ځای باندې بس خا ولم يجوز نه د جائز وضع القائم په زید القائمین ځکه دا غیر مقصود لانه غیر مقصود فی الوصف ځکه دا غیر مقصود بل څه شی دی کنه سو غیر مقصود بل وصف دی بلکې مقصود هغه جمله هغه د چاغه استلت او دا غریب خو فقط څه شی کنه د خو یو وسیله کنه د خو څه شی کنه یو وسیله او وصف د معرفت به په دی باندې دویم ولانه ليس باسم تام دا اسم تام نه ده کنه الذي اسم تام ده وای کنه اسم تام ده کله سلی سره چې بیا به تام شي اپ خلاف ده چانه چاغه څه شری اسم تام دا اسم تام نه ده بلکې دا جز من هو ده اے خبر چې واقع کی یوازې موصول نه خبر واقع کیږي نه مبتدا واقع کیږي نه فلان فلان فلان چې سلی سره راټول کینو بیا دا واقع کیږي نو حق دار چې دې دې جمع نشي نو حق دار چې دې دې سن شي لکه څنګه چې نه جمع کیږي د اخوات څنګه چې نه جمع کیږي د د اخوات څوک ته من او ما من او ما جمع کیږي من منا منو د څه ویل کیږي ما ما ما مامو د څه ویل کیږي نو چې هغه نه جمع کیږي نو څوک هم نه جمع کیږي دې او برابر دې په دې کې واحد او څه شي جمع وليس الذين جمعه المصح دا دا پر سوال نه سوال دا رې چې ته وای د دې جمع نشته الذي توای کنا چې برابر دی په دې کې واحد او جمع لکه د معنا او د ما پشان معترض ویدار ته چا ویل چې په دې کې واحد او جمع څه شری برابر دی الذي مفرد دی او الذين جمع ده کنا الذي سره او الذين سره اته وای دي کې مفرد او جمع څه شری دی وای وليس الذين جمعه المصحح الذين د الذي جمع مصححا بل ذو زياده بلکې دا یو ذو څه شی دی زیدت لزیادت المعنا د زیادت ته معنا د وجنه دا یا نون پکې تراغلی دا پکې تراغلی زیادت ته معنا په وجه پکې راغلی دا جمع نه دا کدا جمع وي حالت نسبی جری رفعی کې بلا بدلیدلې جان اللذون رایت اللذین مررت بالتسب ویلې جان المسلمون رایت المسلمین مررت بالمسلمین او حالان کې دا اللذین خو په یا نون سره نو حالت رفیه او که حالت نسبیه او که حالت تسیه جر دا زیادت ته زیادت شه زیادت لزیادت المعنى د دې د وجنه جاء راغل په یا سره ابدا همیشه علی اللغه الفصیحه په لغت فصیحه هغه باندې چې پای تنزیل قران وا وې دا مستطالی په سله سره دا الذين سله ډیر زیات څه شی وګدا الذين نرس سله ذکر کیږي نو د مستطالی په چا سره په سله سره یعنی وګد کلام دی دا نو چې وګد دی نو دا مستحق د چاره د تخفیف نو الذين نيالون نو نون ته نکټ انون ته کټ کسي شو الذي پوه شي کنه ولذالک د دې د وجنه په دې کې مبالغه شي دا نو حذف کیږي یا سکیږي الذين کې سوک کټ کیږي دا نون کله کټ شي کله غ نون پرې دا ها هغه یام کټ شي نو څه شي ته نه جوړ شي الذي د څه شي کنه او کله کله غ کثرم د دغه نه کټ شي د زال نه الذ الذ د څه ویل شي او بیا کله کله وی غزانم کټ شي اکتفا په الف لام شي القائم کې الف لام مسنون دی ولی ولا پوه شئ که نه ویره سوله ځای ته که نه بیا له د دې د وجنه مبالغه په دې کې کېدلی شي نو حذف د یا کېدلی شي بیا د کثریم کېدلی شي ځال ساکن ویل شي بیا اختصار په لام مو شي په اسماء الفاعلین والمفعولین کې په اسماء الفاعلین والمفعولین کې پس اسم فاعل او اسم مفعول کې خو بیا ارث کټی کنه په اسم فاعل اسم مفعول کې بیا څه شي کنه اغا ارث کټی وصلی الله تعالی